داس نشي کېدلا شرعاً چې یوې شی ته کنه حیض ورالو بیا باند شلو پوکه شوله ولم به دا بیا پیرا پنځلس سره نوې تر شو چې بیا حیض ته ولګېدو پنځلس سره نوې تر شو داس نشي کېدلا کم سے کم تو هر پنځلس سره ده خو دې که طهر نه کنه هغه شرعي طهر نه مراد دې نه حسي طهر مراد دا چې هغه اسې وینې بند شوي دي که نه ش د په خی ش د و خاص وینه باند دی وینه نه وترسي دا خسی طهر دا شرعي طهر نه ده و طهر اذا تحلل بین الدمین ځکه دوی ته لیکلي دي چې عین نکاح من الدم ای وینه نه پکوله الا بلا کنه وینه نه پکوله دوی وینه نه وترسي پوکا نه دو و طهر اذا تحلل بین الدمین پکوله اواته چې ورګاټ شي وچولا د وینې نه هغه چې ورګاډ شي میو د دوی وینې ته په میندا د حیث شي فهو د وچولا قدم المتوالي دغه په شان د وینې پر لا پسې ده دا وچولا داسته لکه نه وچولا لکه وینې چې وی کنه دا مسله ملقبه ده په طهر متخلل سره دې نوم ده طهر متخلل یا طهر فاسد دا مسله یو کړل کنه شروع کیا شمه په داسې شپږ اقوال ویلي دي شپږ صورت قولونه دی پښه دو ته به کنه دوا صورتونه ذکر کو یو د متن شه یو په شرح ذکر شي امام محمد صاحب فرمایي دا محمد صاحب کول ده چې ټول متون دغه وخصه ده چې په لاس ورځې شنه نه نه دا مینده د خیز د لاس ورځې په لاس سره شنه نه کنه ا دوی مینې په میون شي وچول راغلو یو شته کنه په سار شي ویني ولې دې په لم شي ویني په میون شي کنه ویني نشته دغه وچوله په نو وچول شمیر ده دغه داسې لکه چې ویني دي کنه پر لپسې لکه چې ویني دي دا تو هر فاسد ده او په حکم د عدم شي دا توره وتور اذا تحل بين الدمين وچوله دی ویني نه او چې ورګاټ شي میون دی ویني ته په میندا دی خیشه فوا به دا وچوله دا سره لکه پرله پسې وینه قال رضي الله عنه ویل دي هلمر چې هذه احدى الروايات عن ابي حنيفه رحم الله دا په دې متن کې مذکور دا یو روایت ده دغه سلویر روایت نه د امام حنیفه صاحب نه په دې باره کې سلویر روایت نه ولې دی یو دا روایت چې په دې متن ذکر شو امام محمد صاحب مذهب دا و د کله پاپ دې بنه کلاک ته یې نقل کړه ده ا دغه د په دغه روایت په بنیاد باندې دا شرط وي تا کنه چې په سار لمح به کنه هم خوي وی نه وي سار په طرف باندې باوي علم په طرف باندې باوي کنه په میور شي به کا وچ شي کنه وی نه نشتا به به دا و تا کنه دا تو هر مش پنده تو هر باندې شمیري او دا سوي لکه چې دا کنه وی نه دي و دې کې روایت په بنیاد باندې داس نشي کېدلا چې د خیز ابتدا په طهر باندې روشي وی خیز هو وینې نه وی یا یې انتها په طهر روشي په اخر شي کنه اخري ورې دی وی کنه خیز هو وینې نه وی داس نشي کېدلا دې روایت په بنیاد باندې مثلا یو شدا دو نوې جلکې دو اس په بالغ کېږي کنه نن بلغه شولا وینه وته ولګه ده اس پیغلا شولا وینه وته ولګه ده خو نن ویرغله کنه بیا باند شوله وګاته وینه باند شوله را بالکل پوکا شولا وچا شولا وته ورځ وینه نه ولیده کنه انن علاوه وته لسمه ورځ بیا وینه ولیده لسمه ورځ نه دا طهر ده ا دوی ویني په میون شو ده په میندا ده خی شو ده ځکه چې لاس ورځي که نه لاس دې پیرا شولې تور ده د دوی ویني په میون شو ده په میندا ده خی شو ده دا طهر ده هغه و تورې چې وچه دو دا لاس لکه چې نه وچه دو که نه دا ټول لاس لکه دم متوالي که پرله پسې ویني که نه نه دا به هوند که نه که چا پښتنه دې نه وکړه چې داسې جلکۍ و نه وي که نه دا غا پیلا کنه خیز وتلو پیلا می جواز سو خیوا ور جواز سو بیا کنه سمر بیا جواز سو دا وته نو لیدل وته به چې دا لاس پر ټول خیز دا کنه دا شی بل منځنه نو کو کړه جنی ودی وی ا بیا روګه بیا جن دي شوې دا په خیز شو کنه وتور دا تحلا بین دمین تور چې ورګاټ شي میود وینتا او په میندا د خیز شی بلا سه کوي نه پر لپسه یا مثلا یو ور دی وینه ولیدله او او ورځ کنه وینه نه ولیدله نه مورځ بیا وینه ولیدله دا ټول نه ورځ بیا داس مېرل کنه قدم له متوالی دا ورځ چې وینه نه لیدلې داغه په شان دی وینه دی کنه پښتنه د کوته چې دغه ټول د نور زغون خیز ده د اوله ورځ چې وینې لیدلې دغه په خیري چې وینې هغه د د ورځې که چې نه لیکه دغه دغه وینې دي د ټولې د نه ورځې غون په خیشه شمېر ده ا دې کې روایت په بنیاد باندې دا ته شرط چې په سار شي باوی نه په خیر شي باوی نه وکنه ابتدا به په وینې باندې وي د خیر ز انتها به په وینې باندې وي کنه و دا څه شي کېدل چې وی طهر وینې نه وي اخري وي ځکه تور ختم خیر ختم کېږي وینې نه وي وینه به خامخا وي ووجه ا دغه روایت دلیل هغه ده چې د وینې نه دلیل لیکه دغه ویلې په وینې شمیر شته وایي چې ان استیعاب الدم مدة الحیض ليس بشرط بالاجماع ان استیعاب الدم مدة الحیض ليس بشرط بالاجماع استیعاب د وینې ټولې مینې د حیض لره نه د شرط په اتفاق سره ټوله لمون وی چې په خی شي دنه سات چې چا لاس رزه خیز وی چې کنه بالکل یو سکند تا و چې جنا دټ کنه هر وخت د وینې من درېمی یو منټ تا نه و چې جی کنه یا چا پنځه ورځې د خیز دا پنځه ورځې به شپه ورځې متوترې وینې وینې سي چا داس نه دی ویلي کله وی کنه وینې سي کله به باندې سي کله وینې سي کله به باندې سي کنه ا دې کې روایت واجه دا دوی چې استيعاب دی وینې مینده د خیز لره لون د کول دی ویني ټولې مې نه خزه د نه شر پیسې بک سره کله به کله په دې مې شي کله و چې بابي ویني به نه ونسي نه فجوت بر اول او اخر و خالي اول سر ابي متباري او اخر به متباري چې په اول سر شاوي نه په اخر شاوي نه وي په مې شي کبینه نه وینیا دغه نظیر او کبي کن نصاب په باب زکات لکه نصاب کسا په مسله د زکوت شه کتاب زکات سے بروشی یو سای د نصاب خاوند سو د مر پیسې به سره وشي چې دای په باندې غني شو زکوت په باندې فرض کیږي نن پر کا دوا سو روپۍ د سره پې کړه سپینه زره پیرا شوله خو سبو ته پیرا نشو پوتې سبو ته سوي نه ولګې دې کنه سلوي نه ولګې دې سلر پوتې دا څه کنه بل اورز بل اورز بل اورز کنه بل کو ته چې دا اورز لا بیا دوا سو سره پیرا دي ا کول په سر شاد وساوي کنه وي کول په اخر شاد پر میو شو کنه وینا کمیډي وینا کمیډي کنه په دې سړي باندې زکوت فرض ده زکوت په وبوسي دا سپینوي چې مدر خو نصاب بش په ډېر ټول کول نصاب بکینو پته یا نه کمیدو به کنه ځکه چې په ټول نصاب باندې کول تر ول دي فرض خلی په سار شي په لم شي جوي ا کول په سار شي کول په لم شي هغه نصاب اچي پیراوي کنه به په کول شي په میو شي کا کمیډي یا و دا فرطا ا پوستور سره وې دغه د کوت سره چې په وشه نصاب بالکل یا ورک نه ده نیمه ور پوتې وي سنه سره پوتې وي هغه کو بالکل وینې وچ سانه کنه نه دا نظیر دا وکنه او جزئیه نه ده د پوس کیده یو نظیر یې ده لکه نصاب کا سب مسله د کوت شه چې د کول په سار شه په کول په اخر شه کنه اچھا موجودی په خیر په میوز کول شه کنه کا کام شیا په کوت باندې وروله نه کچېره داسې و کنه یو شوه دو اته به سبو کنه حیز لګیږي معتداد او خپل ټیم یې دا کنه خپل مقرر وخت دا سبو دې د منظور ورځو چې سبو دې المین جواتېږي شدې د المین بلی دا وینه و دې نن کنه وینه جوات شولې به تاریخه مکای سبو و سبو تا کنه وچه شوه لاس ورځې دې کنه عادت و کنه سبو تا وچه شو وچه شوه کنه په لاسمه ورځې بیا وینې ولیدلې نه نه دی کې ټیم نه مخته کنه په لاسمه ورځې ذات دی کنه هو په دې میور شو کنه دا وته ورځې کنه دوه وچه دوه دا خیز نه ده ځکه چې په میندا د خیو شي دا وینه نه وراله کنه دا به ټیمه د کنه هغه یو ورس نه دی کنه هغه یو ورس هغه مخته دی کنه بیا سبوی چې کومه د خپل ویني سبوا کنه پوکا دو بلا پوکا دو بلا پوکا دو کنه درې ما سره درما ورس پنځم ورس پېژما او ما وتما کنه نما فلا سما ورس باندې ویني ده کنه نه یو ور دی ویني دی کنه په میندا د خیو شي یو ور ویني ولې ده په سار کې ویني نشته ځکه چې په میندا د خیي شي د تابي نه نه ورغلی په سار په لم شنشته که نه په سار شته په لم شنشته او په مشته راشه کنه په سار په لم شوی په سار شنه وی کنه به تاریخ وی نه ورغلی وی دا کنه خیز نه د استخاز ده وهان ابي يوسف رحم الله دا بل روایت پښکوي په پوس مسله شه و د امام ابي يوسف صاحب نه روایت ده او دا روایت امام خلیفه صاحب نه ده وکیل هو اخر اقوالی چا ویلي دي چې دا اخري کول ده په اقوال د امام خلیفه صاحب شه دا اخري کول ده امام ابي يوسف صاحب مذهب ده چې ان طهر اذا كان اقل من 15 يوما لا يفصله ان طهر اذا كان اقل من 15 يوما وچولا په کولا چې په پندلا سره زکام وي لا يفسلو بدا وچولا ادوي ویني سره بیلوي نه لا يفسلو هغه مخ ته ورته ویني سره بیلوي بدا ټول قدم المتوالي دي کنه دا سره کا پر لا پسې ویني چې پندلا سره پیران وي وهو كل قدم المتوالي دا ټول من دا سره کوینه پر لا پسې لانه تور فاسد ذکر چې تور دا فاسد تور ده خپل ټیم ویل نه وسه دې شی به کنه خپل عادت په معلوم وي چې ته به سوي نه خیته ولدا او ته دا هغه نه کاټ کا ابا کی استخاز ده ا دې کې روایت په بنیاد باندې دا څه کې دل شي چې خیس خو کنه په وینه شری شي خو اختامي په تور باندې وي خاتمه په تور باندې وي مثلا یو شو دا دو کنه ای عادت ته چې لاس ورځي کنه خیز دې ته ورسي لاس ورځي ویني ویني نن په خپل ټیم باندې ویني کنه یو لید له ویني جواب شه ثبوت اپ ویني باند فله نو ورځي ویني باند فله نو ورځي یو ورځي ویني دي او نو ورځي دوه پوکا دو کنه یو لا سم ورځي بیا ویلې دي دا که توهر په پندرا سره ناکام ده کنه بیا ویني په میل شي پیرا پنځه ورځې نه شو تېره بلکې نو ورځې تېره شوه دا ټول قدم المتوالي په لپسې ویني دي ټول یو ورځ سره ویني تر غلي دي دا الله سره دې خیته نه کاټ کا او دا یو ورځ استحال د اخري اوله ورځ کنه خیزه حقيقي ویني دي کنه او دا نو ورځې چې نه دي کنه دا خیزه چې ویني دي کنه خاتمه یې په توهر بندرولا اخري لاسمه ورځ باندې دوه کنه خیز خیزه او کنه ویني نشته هي دا وين نشته پشي کنه په دې کې بريات په بنياد باندې ودا څه کې درشي کنه چې خي شريک کړي او وين نه وي او خي شريک وي ابدا په تور باندې په دې روایت بنياد باندې یو معتدادو خپل د عادت خوند دو کنه سبب دې ته وینه لګيږي سبب یې ورز دو دې ته وینه نه ولګي دې سبب وینه باندې لا سره د پرکا دې کنه خیز وو یا ور دې خیز خیز وو کنه لا سره شمیر کا کنه نن یې کنه وینې ولیدل او ټیم یې سبو دا سبب ویني کنه په دا شکل نه نو ورځې دو پوکا شولا ان له لوا نو ورځې پوکا شو په لاسمه ورځې بیا وینې ولیدل دا غا لاس ورځې د نن له لوا د لاس ورځې د حیز ده سبونه به د حیز شریکېږي او وینې ستانه دا غنور دې کنه خیزه ولا سمو دې کنه پرشتیا ویلې دي دا ټول لاس دې خیزه خو یو دې ویني په خیر شه ابتدا یې کړه په طهر باندې دو خاتمه یې په کنه په خیز باندې وا ولا ټول کنه دا څه کوي شي چې ابتدا په طهر وی انتها په طهر وی وی کنه خیزه یو معتداد او عادت نو قصدا دو سبوت به ته خیز لګیږي ته نین مینه ولګیږي لاس دې بالکل پوکا شولا دوی لسم باندې بیا وینې ولیدې یو ورځ نن او دوی لسم باندې بیا په دې پېښ لاس سره پوکه دو دا راز دې پوکه دا خیزه او دا سار لم شي کنه دا کنه دا استخاذ دا مرض ده او چې دا وینې نشته کنه دا خیزه ابتدایا په تور د انتهای په تور دو کنه ا دې رات په بنیاد باندې چې په سر لسر ناکام وي اپو کولا په سار شابینه په خیر شو په سر سره کامې دي کنه و مخته ویني و ورسي ویني آیسته خاص ده کنه پاشه د المنزینه کو چې ویني نشته کنه پاشه بل منزینه نه کو آ کنه خیز ده لانه تو نفاس ذکر چې پس پنځرس ناکامي به دا فاسد طهر ده فیکونو به منځ دم د په منځره دی ویني دي داسې لکه ویني دا ځکه حالت په لکه یې کنه کله کله کنه ایبه منګاره وګو کنه یې په سر شم ځکه شي بسی بیا که چې ته هوره مروي کنه یې باندې کنه وځي او یې ورې په لم شکن اځي کا وځي کنه بایړي خو سې کې ویني نه کنه دا پس مناش پس مناش منګاره دو کنه په دې ورې شي بکنه ویني بایړي کنه شاکو اول اول کنه اخیری وځي کنه ولې دې شي کنه په دې میوش په او شنه راګي کنه کله کله منګاره په مکان شي کله کله منګاره په زمان شي کنه دا په دې وخت کې منګاره او کوي نه پټه شته وینه والاخذ بهذا القول اي سر عمل په دې کول باندې اسان ده د ابي سر په کول باندې عمل اسان ده په دې باندې فتوا ده ا مفتي دې پراله څوکا ده مفتي په څوکا ده مستفتي چې څوک پښتنه کو ورسنه دې پر څوکا ده کنه ډېر کله پرې شي قیدی نشته په پښه کو دوا قیدی نه دي کنه چې په سار شاوی نه وي په لم شاوی نه وي کنه کنه او په بیا په لاس ورې شنن نه چې دوی لس ورځې دیار لس څویر لس ورځې کنه بس تو یا چې تو کنه عدت څومره ده چې مو حیدت کنه لس ورځې ده یا مو ورځ ده د ورځې تو کنه حیض ده ابکی کنه استخاذ ده مفتی دې پر اسو کادو په دې شه قیدی نه نشته مفتی پر اسو کادو په پوه شه قیدی نه دوا شته پشه په سار شه باوی نه په لم شه باوی نه وی با لاس رښنه نه والاخذ بهذا القول ايسر عمل په دې کول مناسون ده او په دې فتوا ده اگر که متونه کړه محمد صاحب کول ذکر کوي وتمام هو يعرف في كتاب الخيز او پیرا مسلې کړه هغه پندرش دي چې په کتاب الخيز د امام محمد صاحب رساله ده په دې کنه خيز بده پاسو چې پیرا مسلې ذکر ذکر دي دا به تو چې دغه روایت په بنیاد باندې څه کېدل شي کنه چې وی خيز او وینه نوي لکه پر کا حیب سبو ته لګی شي ته نن ولګې دو کنه بیا کنه نور زه پوکا وا ولا سم ولې بیا ویني ولې ده دا که نور زه و د لسم ولې دا حیز ده نن حیز نه و سبو نه کنه حیز کو سبو ویني ستانه او دا څه کېدل شي کنه چې انتهای په تور باندې روشي نه نکړې ویني دي او نور زه پوکا شولا یو لسم ولې ویني وي ده هغه لسم ولې کنه حیز ده ځکه چې لاس پیراټ ولې یو ورځ وینې نه ورځ کې پوکه دو دا نه مورې دا سم ورځ دا پوکه دو او دا حیز او دا څه کېدل شي چې په سار شي وینې په خیر شي وینې وکنه لکه د ټیم نه مخ شي وینې ولیدل به بالکل لاس سره پوکه شو لا یو کنه د سم بیا وینې ولیدل دا راځي چې پوکه دا نه پوکه کنه او چې نو پوکه هغه پوکه وه چې کی مې وینې دي کنه هغه وینې کنه امراض دا او پاشه به کنه دوه حیزان شمیرله واقل طور 15 يوما او کم نه کم طهر پنځله سره ده ا دوی حیزه په میوشه کم نه کم طهر پنځله سره ده شرعي طور کنه یو حیزه ته ولګدو بیا چې دا حیز تیر شو بند شو کنه بیا به اذن آباد هغه کنه کم څه کم پنځله سره تیرېږي وته بل حیز ترسي دا څنګه کېدا چې یا پیدا پنځله تر کنه بل حیز بیا حیز تروشي هکذا نو کلان ابراهیم نخهی دارنګه د ابراهيم نخهي نه چې لوی جلو کذب تابعي ده اله دا خبره نقل شوې ده سول ور دي که چې اخو کله دا حدیث نه کوله ابراهيم نخهي ولا حدیث نه و چې انه لا يعرف الا توفيقا توقيفا دا خبره چې دا مقدار حیز دا و دا مقدار حیز نه ده دا پاک نه معلومېږي دا نه معلومېږي مګر په حساب په اطلاع سره دا به د دې صحابي په حساب باندې نبی سمنا چې تار ویدلی وي ایو صحابي په واسطه باندې به چیرته ا نبی سم کنه حدیث ار بدل وی کنه او هغه به داسې ویل چې پاکه ده نه ملي به چې وینه کنه چې پیرا پندره سره ده اته ور کنه کما نه میندا پیرا ا پندره سره ده ځکه چې دا مقادیر دي ا خیز به کنه کما میندا سمر وی اکثر میندا به سمر وی تور به کنه کما میندا سمر وی ا مسابله مثال سره کته مشرک دا مقادیر دي دا پاکه نه ملي به کنه چې سره نه چا نیوی ور ودلی دا به د سره لار ودرې وي د صحابي په واسطه باندې ولا غایت علی اکثر هی او نشته کنه حال و انداز د اکثر مې د خیز تور دی پره ولا غایت علی اکثر هی نشته کنه برید اخری حد د اکثر مې د تور دی پره خیز خو زیوت نه لاس رز دا په دې نه خیز زیوت نشي کېدل کنه هو تور چې وښه د کنه پوکا شلا پوک سمره نه پوکوي سمر من دامي شنو چې دا پوکو د بیا حج به ترتیب چې دې ساعت نشته نشته کنه هری دا اکثر دې پورا لانه يمتد الى سنتنا دا کول در صاحب دې راشي پیرا بش پړ کول تیر شي ته حیز نشر ګډ وسنتين دوا کولا کې درشي درې کولا کې درشي فلا يتقدر بتقدير نه دا تور به نه د ذکر په یو مکران دا سره چې تور دمر مې دي هدي که سکنه خاص مقدار نشته اچا بیا بند شي چا دوی مشته بند شي چا کول بند شي چا دوی کوله بند شي کنه په کوله کوله بند شي شو دی ولا الا اذا استمر بها الدم الا اذا استمر بها الدم ها ا مجبوري په سره شي بکنه مشته هر دې پر میندا مقربي اذا استمر بها الدم چې کله جاری شي دې ته وینه فتو قدیم سره درې شرطونه صورتونه جوړ کړي دي که نه د استمرار د وینې درې شرطونه جوړ کړي دي یو دا صورت ته مثلا یوه پېښه نجل کوي دو و اسم بلغه کېږي ښځه په ښځې سره بلغه کېږي که نه وینې ورته ولګېږي نن کله ته ښځې ولګېد وینې ورته ولګېد خو سره د استمرار مستخذه بلغه شوله وینه چې ولګېدې به ولګېدې که نه بندره وچه نه شوه که نه دا هسې که نه وینه وینه درېمي همېشه دې پر وینه درېمي مچېږي نه که نه د دې پر با که نه خامخا خیز لري به وګوسي چې دا تو خیز دي پرېشه مدینه ما که ودا تو طهر وي پرېشه مدینه کا که دې بلکل دې میاشتې په سار والا که نن پخه میاشت سره بره کېږي غږا ته ته به ته بیا سپاره وي نن میاشت سره بره کېده او دې ته وینه ولګېدې چې ولګېدې به ولګېدې به بند شو که نه لاس نو که نه خیز دا ده یقیني لاسو خیز کېدل شي و دې وینا دي نه داسې شي چې دې به که نه خیز پنځه ورځې وي د نره به استخاذ وي یا به که نه ورځې د نره به استخاذ وي د لاس په تکاټ کې خیز ده چې دا د اول خیز شوی باقي دا میاشت یې دېرش ده که د نوي شته ده که میاشت یې دېرش وه دا شل ورځې که نه د توهر دي لا سر دې کړوي نه ورغله یو کول باند شوله دویا مری چې خیز به تطلو به استمرار و دته معتدل شوې ته ویلا ځکه چې عادت په دوه ورځې جوړي چې دوه ورځې خیز شو تور شي ته کنه عادت ته نه مکرر دي دغه یو ورځې کنه خیز یو تور ده لا ته کنه خیز ته ولګدو یو کول باند شوله چې کول پیرا کې دوه دینه بعد کړ چې خیزه تو دغه تابع سمرار و مستخذا و ا دې به کنه خیز سمروي تور به سمروي خیزها مرات و طهرها مرات الله سره کنده خیزه د یو یو کول به دې طهر وي کمر تعلق کړو په درې خیزه باندې تیرېږي کنه ا دې په درې خیزه تیرېږي به بدای درې کولا و یو میاشت درې ور لسی نه کنه ځکه چې طلاق کې ورچې خو په تور شي ورچې دي د یو کول خاص ته ته دا پیدا شي نشمر نه یو کول اول خیر بیرولو لا سره ده دنه بعد طهر ده دویم خیر لا سره ده دنه بعد طهر ده یو کول دریم خیر لا سره ده نه درې ور لسینا یو مې سره جوړ شولا او درې کولینا درې یعنی یو مې اټو درې کوله دا به دی عادت وي ولې به بل مړ کو بیا دا دویم صورت د استمرار دی وینه دریم صورت دغه ده چې دا شدا بار بار خیز اوی راغله ده طهرا اوی راغله ده دوه درې ورې ته ملي موقع چې موقع نه خیز او ورې مې به خیز وو او دا باقي کنه درې وشتره ده دا مې به طهر وو یا پنځه ویشت مې به کنه خیز وو پنځه کړه پنځه پنځه ویشت مې به طهر وو دا درې شي نه دي کنه چې مقدار محل اول عشره د میاشتې دویمه عشره د میاشتې دریمه عشره د میاشتې او دور مو به کنه بیا حج به مو ته بیا مر حج کله تلو دا درې خبرې دي په درې شي دي ته غونډې غونډې نه دي وته دي زنه به ته یو دي او زنه نه دي وته یو دي مثلا دا خو ته یو دي چې مو حج به عمره زبې مو يا ما خلوه ته يودا چې اول مياشت چې برکت الله مياشت په سار په والا سبه مو ته کنه خیر نو خو ورې نه ویری دي دا پته نه لګي چې مو به ورځه او کو تو ورځه او کپینځه دا کلاسه دا به نه ویری دي یا دا ته یود دي چې مو کنه حیز به ورځو میاشت په اول سره به وکنه خو تور مې د سمرو دوه مر حیز به متکلف نو دا پته نه وته لګیږي مستخزه په دې معنی باندې اثر کړي خاص کر نسيان زنا کله ونیا شي دا غدري کې څه شغونه نه وته یو د زنا وته یو د زنا نه وته یو دی دته بلا پته نه کې چې مونږ سره دې کنه په خیشه کې په خیشه پته نه تر کې دي کنه چې ورې نه پته تر کې چې مو کنه او خیزه ورې او کوته ورې زو دا پته خو نه چې وال الله سره دی بیا تر بره فعوال الله سره دی خدا پته چې پنځه ورې مو کوله او کوته ورې زو کنه دا بو تنشي پر ځای چې مو دا نن ورته کنه خیزینه دی مې کنه اې دې کې به شرط نو ګوري کنه وینو خو چلو دي چاټ په چلو دي چې ته نن شک څنګه ده اې دې کا شک داغه و چې زه ولن په دې شک منم یم ورې ده هم دا غادي دا غلا سره نه بیا سره برکړي چې بیا سره برکړي دا مو ته به کنه خیز لګیدو کنه هو پنځه ورځې یو دا پته چې مو درې ورځې وو کا سلویر وو کا پنځه وو کا شپږ وو کا لاس دا پته نه پته لګیږي کنه اس نن خو مو ته د شک منه یو پنځه مې تیر شو یا پنځه مې تیر شو کنه چې زه به نن په خایې شو کنه په خایې شي بنو دا پته نه ته لګیږي چې زه به نن په خایې شو کا په خایې شي بنو که شک دا و چې زه به په خایې شو کا په خایې شي بنو دا به آل مو ته نه ونه و داس کو هر مين به کو دا ونه ونه و داس په تو کو لکه چې معذور ده به چې دا شکون چې په خیر ده پکې بیا خو به لوم کنه مشپین دې روان ده چې دې که څنګه ته شک ته ته مخه دا شک نه چې دې په خیر کنه به نن بیا په کولې ورځ کنه په کولې ټیم ده دا به دا مشپین ته لوم بي مزګار شو مزګار دا کا شک ته ته بالوم بي مشوم ته بالوم بي حسن ته بالوم بي کنه هر هر وخت مزه بلوم بي کنه مزګار متولم بي بیا پاسه زیره مدینه دا پسې کو مسند به بیا لمبي مسند به بیا لمبي ثبوت به بیا لمبي کنه چې دا شک وي که شک پرې کې ذکر پوکا یو کنه پوکا یو او داس تکو او که شک پرې کې چې زه پوکا یو کنه زه په خیر کې خیر نه وته نه به خیر نه وځو نه به خیر نه وځو کنه چې دا شک وي به لوم بیا مزتا یعنی هر وخت مزتا او یو دا اثرت ته په دې کې شه چې یو پتا نه وته لګیږي نه ورې دې پتا لګیږي چې مو خای سه ورې زو اې دې وته خو څه پتا لګیږي کنه یا څه پتا لګیږي دا څه پتا لګیږي په درې شې اې وته په درې شې پتا لګیږي نه ورې دې پتا لګیږي نه محل پتا لګیږي نه دور پتا لګیږي کنه دې ته متحیره وي دوالا مدبلا متحیره ا ف ب ت ل ن ج ر ي ب ي ن ا ل ف ر ي د ي كنا هلاك يورد ودري ولا ريحيز ريحتور ولا غلطه دا به سکول مدینه خو به کو خو څه پته لګی چې په خیر سو کپو کدو کنه خو تحرید وکړ څه سوچ ته وکړو ځون سره پکې دا وکړو چې یاره نن په خیر شي پرې درځي یاره کو کوي کنه کو دا ګر مدینه تحرید وکړو کنه په تحرید پسې درې خپل کتاب د ځون ته جوړ کو خپل ځون له پښتنه کنه و که تخریه نتن الله کنه سوچ نه بره بیدو کنه واسو سه وخصی وچه یا پتا نه لگیری کنه ملو تا وچه تر وشایا کنه بیا نه ملو تا پتا لگیری نه تا پتا لگیری کنه هر زنه را که گم شود ایام غسل باید به هر نماز مدام پنچه تو پیمه نه باید ها هر زنه را که گم شود ایام غسل باید به هر نماز مدام هر ملتا بیدلون بی هر وقت نه بلکه هر ملتا بیدلون بشم مو ته به لومبي که چېرې قضیل مې ذکر ته ولومبي بیا ته بیا ولومبي مختان ته بیا لومبي مشم سبو ته بیا لومبي که نه او په هر که نه مسله کې به د احتیاط پهلو هو راکوي احتیاط ول طرف فرض باکو واجب باکو سنت پاکو ځنه هغه چې سنت نه کو که په وسه شي خی شي وي فرض واجب نه خوشي نه خو سنت نه کو خو چې سنت پاکو هو کرات ته الحمد الحمد کول هو نه پیرا کوي که په خی شوی په خی شوی لوړوي کنه خدي دا مې دریا ته الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم الله اکبر د په مالک مين د ټیټیږي کنه ون قران نه پښه تروي چې الحمد کوله پسې پیرا کوي کنه که حی ته لوړلا نه حج واسه بار شي کنه غره پات ته شیطان وشته دی خو یو تواف فرضي تواف مکاشف په بیت الله شي کړی هغه څه کو پر دې ته وخت وکړو ځکه چې نه خو نشي پر دې ده خو که نه په ښه شکل وي لاس ورته تام شي لا سم ورته ځکه یو سم ورته بیا د تفا وکړو که نه شي که چای په ښه شکل وي لا سم ورته ځکه بیا هغه تفا پر ګډ کو مړې به سره واتې نه کو څه پته لګېږي که نه که په ښه شي وي تلاوات به نه کو ان د دوی مشته طهر مقرر شي خواش به مشته ورو کنه بیا خو څه ساعت په نه کم کو چې پیراش به شنوي کنه د حمل میندا چې کنه ان شي کم شي په شپږ میاشتې به دې کنه عادت تیرېږي دې څه ده الا اذا استمر به دم مگر هغه څه ده چې وینه همیشه وته ولګي لکه درې سرته مې ذکر کنه بیا کنه په کتاب لخوا شي هغه مسله ذکر کړي ملي مېږي کنه هغه د پر به سمي دا مکرېږي کنه چې تو دا کنه خیز دا د تو هر دا کنه کني خپل چې ره ولي وی کنه ره ول بیا په دې پر ته چې ته کنه خیز کله خیز تور ویرالو کنه سمره مې تو هري والا تو هر دا کنه او که مجبوری جوړه شوله یې پر به مکشم مکروي تور ودم الاستحال تکرعاف ویره د استحال داسې لکه ودم الاستحال د دریم قسم نه دي دوایم قسم نه ايوا سدا پرسنه ونه کو نبی عليه السلام نه کنه فاطمه بنت ابي خبيش يا رسول الله اني امراه استخاذ فلا اطهر زم مستخذاي مرغيره نه پوکړ وینه مې نه درېږي افادو صلاه تزبير مين نه پر زبه وچ نه مين ما پر ده انما ذلك غير كن درک کټ ولا کنه د فرج په خلوش راګ دې تعازل وته شکر اپ پټیاو شيګه ویني دي کنه رحیم نه دي و چې ولما عرف حکم الصلاه چې د لمزه حکم معلوم شو اې دې پر اتوارت شرط ده رجې پر اتوارت نه شرط هغه به ودا سره حاجی ولا شي کنه ثبتا حکم سمه ولوتی به نتیجه اجماع به ثابت شو حکم د رجې او د وتی په دلیل د اجماع سره هغه په طریقه ولا باندې کار به کو